هغه درته مخ کې تیرو په قاعده کې او دې فائدہ دا ده چې پته ولګي نو بیا وقف کې ک کولا او تا نو وقف کې بیا ویل کېږي او کو ګول تا بیا وقف کې ته جوړيږي وعارف من المرسوم تاءات اتت فی مصحف الامام بالتا کتبت په قران کریم کې دوه قسمه تاګانې دي یو هغه تا د چې لیکل شوی دا ګول ها هغه ته وای مرسوم بالها اکثر قاریان دغه ګول تا نه ذکر کوي ځکه په هغه باندې اتفاق ده تقریبا چې په وقف کې ته ها جوړ شي وقف کې ته جوړ شي ها او بل هغه تاله چې هغه ته ویل کیږي تای مجروره او تای مفتوحه مجروره ورته وي مفتوحه ورته وي ها وای شي کنه اه تړلې شوی کنه مربوطه اے وای انت مربوط بال بالاحبال مثلا ته تړلې شوی پس کې په پړو پر اسو باندې تړلې شوی مربوط چې راوځي تړي نو غون شي کنه په تا سره چې لیکل شوی دی ته تای مفتوحه تای مجروره وای او دا باب د هغه خصایص د رسم عثماني نه دی لابد للقاری من معرفت هذين النوعين قاری خامخا په دې ځان پوي چې وقف کې بیا پته ورلو لګي کنه صحیح شو چراغلی دی په مصحف الامام په مصحف دی مصحف الامام کې عثمان رضی الله عنه چې کوم صاحب لیکلو بت کتبت هغه پتاي مفتوحه او مجروره سره چې لیکل شوی او پیجنا ما درته یا بلسل رحمت معا بالزخرف دا رحمت دو ځای سورته زخرف کې راغله څو ځای معن بالزخرف الاعراف سوره اعراف کې راغلي آیت 56 کې ان رحمت الله قريب من المحسنين څنګه به چې وقف کې رحمت څنګه سورتی مریم کې مراغله کاف ها عین صاد یادای ذکر رحمت ربک عبده زکریا که که په عامو خبرو کې دی ووره دی ووره کنه ودی کتاب کې غلط لیکل ته ودی اول شعر کې کو درته تفصیل له نعمت ثان البقره نعمت لفظ ثاني البقره په هغه ځین دی د سوره بقره کې راغلی دی 231 آیت ته واذکروا نعمت الله علیکم عمران سوره ال عمران کې راغلی 103 آیت واذکروا نعمت الله علیکم ثاني العقود هغه دویم دی د سوره مائده کې یو لسم آیت ته اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم فاطر لقمان سورته فاطر کې راغله او سورته لقمان کې راغله سورته فاطر کې 3 آیات ته او سورته لقمان کې 31 نمبر آیات ته والطور والنحل الثلاثه الاخر وطور اپ سورته طور کې راغله فما انت بنعمه ربك بكاهن والنحل الثلاثه الاخر اپ سورته نحل کې اخیری دریو ځونو کې راغله وابراهيم في الاخيرين الحصى آه. وابراهيم او په سورت ابراهيم په اخیرو دوو ځایونو کې ان حصر دا نعمت منحصر شوی دی ابراهيم 28 آیات او 34 آیات په دې کې نعمت دی وشو بشير لعنة لدى عمران أعمى أوله أعني أوله لعنة لدى عمران أعني أوله نور ومعصية لدى المجادلة شو لعنة لفظ چې دی دا په دوو ځایونو کې په تای مفتوحه سره راغله په سورته ال عمران کې اعني اولا اول د سورته ال عمران یادوم اکاسٹھ نمبر آیات تے فنجعل لعنت الله علی الكاذبین نور بل په سورۃ نور کې راغله آیت وم ان لعنت الله علیه ومعصیت لد المجادله هه ماته ګورئ دا کم زینه چې د ذکر کوي دا د تای مفتوحي ذکر کوي دین علاوه بسې مربوطه سره برانو د ټول قران کې بیا ګوره ومعصیت لدى المجادله او معصیت سورت مجادله کې راغله سورې مجادله کې راغله دوه ځای ها یو آیت نه هم دی او بل تم دی او مثلا قالت امرأة فرعون امرأة العزيز امرأة نوح د خاون ذکر چې ورسره نو دا په پتاي مفتوحه چې خاون ذکر ورسره نه نو تا به ګور صحیح شو نو دی وای وای وامراه مضافه لزوجها او لفظ د امراه کله چې د دې اضافت شوی خپل خاوند ته یعنی دا مضاف وي او مضاف الیه ها نو دا په څه سره دا وځینو کرام نه ها ابنت په یو ځای کې صرف راغله سوره التحریم دولسم آیت کې و مریم ابنت عمران و فطرت دا په یو ځای کې راغله فطرت الله التي فطر الناس عليها سوره روم درشم آیت نو دې ځکه وایي سورته دخان کې کوم راغلی ها وایي شجرت دخانها قرۃ عین ورپسې سری تاسو دی کې ها قرۃ عین سنت الانفال مع قرة عين صرف په یو ځای کې تای مفتوحه سره راغلی قالت امراه فرعون قرة عين لي ولك سوره قصص نه هم آیا دین علاوه چې څومره دیونه دي اب ګول تا سره بل دې لفظ د سنت سنت سنت الانفال سوره انفال کې 38 نمبر آیت ته اې دا په پنځو ځایونو کې سره غلې ده تای مفتوحه سره الانفال یو ځل انفال 38 آیات مع ثلاث فاطر او درې په سورته فاطر کې راغلي فعل ينظرون الا سنت الاولين فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا درې څلوېښتم نمبر آیات کې ترې علي وغافر وقع او بل سورت غافر کې 85 نمبر آیات کې راغله سنت الله التي قد خلت في عباده بقيه الله وجنت وقعت بقيه الله دا په یو ځل کې راغله دا دې څنګه د بقیت الله وجنت وقعت معنا په صورت واقعیا کې جنت په صورت واقعیا کې راغلی واوسط الاعراف تمت كلمه او په صورت اعراف کې 138 نمبر آیات کې تمت او کلمت راغله وتمت کلمت ربک الحسنا تا پکې کلا او تعالی وكل ما فيه خلاف القرة جمعا وفردا جمعاً و افراداً بطاء يدرا اې کومو کلماتو کې چې د قاریانو اختلاف دی چې دا به جمع وي که مفرد به وي نو ابه سي ابه پتاي مفتوحه سره کومه کلمه چې د قاریانو په اختلاف دی مثلا یې بعض قاریان وی وتمت کلمت ربک او بعض قاریان وی وتمت کلمات ربک نو کوم ځای کې دغه اختلاف ده په هغه ځای کې به د پتاي مفتوحه سره لیکل شي ایشو دا در لا دغه ذکر کړو چې جری ها وكل ما قلت دا معنا شول دي هغه در لږ ذکر کوي ما قاعده کوم ذکر کوي که تاسو سوچي ها مالک المتفق على افرادها المختلف في افرادها دی وای وهي غیابت و جمالت بینت دا غیابت لفظ د سورته یوسف لسم او پنځلسم آیت کې راځي غیابت الجب او غیابات الجب کله څوک مفرد هم په روایت کې مفرد دی نورو کې غیابات دی نو دا به څنګه سره لیکو تای مفتوحه سره سورت دا سورت مرسلات کې راځي 33 بل د بینت سورت فاطر سلوختم آیت اے فهم علی بینت منه علی بینات منه ان شاء الله پر اتونکي وخت کې با سیستم مختصر دی دې سره با باقاعده زه هغه قراءات نمونه ذکر کوم چې کوم کې جمع ده کوم کې مفرد صحیح ده او خنشته دومره في الغرفات سبع وآية غرفات وهم فی الغرفات آمنون سورة سبا و دیرشم آیت او بعضی کې راځي وهم فی الغرفت آمنون سبا ان سورة سبا کې و آیتو فی یوسف فی یوسف سورت یوسف کې دو ځای راغلی دی آیات للسائلین وم آیات او دارنګي دویم ځای کوم ځای کې سورت یوسف کې دغه شو او عنکبوت والعنکبوت ثابتون بل په سورة عنکبوت کې ثابت دی کم دی پنځوستم آیت وقالو لولا انزل عليه آیات من ربه آیات من ربه دا والخلف فی الثانی او اختلاف د په دې دویم زید سورۃ یونس کې بعضی په ګول تا سره لیکي او بعضی په څه سره لیکي په تای مفتوحه سره لیکي خو غوړه خبره دا ده چې دا په تای مفتوحه سره لیکل شي جمهور علماء کرام وایي لکه جمهور ابن الجزري صاحب او ټول د دې وجه علامه شاطبي صاحب هم ذکر کړی خپل کتاب عقیله اطراب القصائد کې دا اختلاف په کوم ځای کې واقع شي وطول طول څه مطلب سورت غافر کې فيشو والخلف في الثاني وطول الوقع وقف بتاء يا أبت ولا تا أو توقفك دلته اوس دی دا وایي په شپږو کلماتو حفظ صاحب څه کوي د رسم عثماني د تابعدارۍ د وجې نه په تا باندې وقف کوي شپږ کلمه وقف بتائن وقفو کا پتا سره پس کی یا ابت کی یا ابت نه کنه یا څنګه وقف کی یا ابت اګه صورتونو کې راغلی سورة یوسف څلورم آیات مریم 43 قصوص 26 صافات 102 دارنګ ولا تحین مناس درم آیات سورة صاد ولا افرأيتم اللات والعزى په ذا سره څنګه وقف کې فانبتنا به حدائق ذات الله ته وقف څنګه کې افرایتم اللات څوک په دې باندې پوه شو انو به بیا وړو ختم بشي دا